د دنیا د آخرت لپاره د کرندې ځای ده د دې نتیجه وو مرګ نه بعد ملوي څوک دنیا کې راغلي دنیا ته راغلي دي هغه دنیا لاړ دي ادم علی السلام نیمړه نکه یو زمانہ په دنیا کې تیرا کلوړلو نوح علی السلام زر کال عمر و تقریبا هغه دنیا نه لاړلو خو اخر دنیا فانی ده درومي بوینه که دنیا کې څوک پتی کیدون کوا محمد رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم چې د ټولو پیغمبرانو سردار ده کم از کم هغه خو پاتې شو خدا دنیا دی پاتې کېدو ځای نه ده د دنیا دی اوسېدو ځای نه ده د دنیا دی کرندې ځای ده بختور سره هغه ده خوش نصیب هغه سره ده چې دا دنیا یې خسته کړله دا دنیا کې خسته کورونه وکړو د الله رب العالمین په احکامات روان شولو هوښیار سره هغه ده چې په دغه دنیا کې شکر نه وکړلو نه پوهه سره هغه ده چې د دنیا په لهولات کې تیر کړ الله تعالی جل جلاله فرمایي جل جلاله فرمایي اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيده تاسو چې چیرته کې موت مرګ مو وو نسی مرګ به تاسو ته درومي اگر چې په مضبوطو قلو کې وي مضبوطو قلو ولا نن دنیا کې نشته دي لوړه له دنیا نه بچیان دنیا نه روان دي چې موږ په مخ کې څو بچیان د دنیا لوړه لو ایوب مخ کې بچی وای موږ هغه ټیم کې وړو خو بیا هغه څه وخت تېر شو مړ شولو زیرک بچو هغه مړ شولو ښځې راغلې نرینه راغللو هغه مړ شولو بچیان لړو روان دي درومي وینه که څوک پاتې کېدل لا پاتې کېدل چې څوک وا په دنیا کې څوک پاتې کېدا شوه بچیان به پاتې وه پیسې به لګولې وه حکیمان یې سره وو ډاکټران یې سره وو پیسې یې سره وي دولتونه یې سره وو خو نن هغه په تورو خاورو کې پراته دي که پهلوانان پته کېدله رستم پهلوان مو پاتې وه نور پهلوانان مو پاتې وه لوی پهلوانان په دنیا کې تېر دي خو پهلوان په دنیا کې پاتې نه شو موږ وایو چې حاکمان خوشه خال ده حاکمان خو چې کوم د خلکو علاجونه کوي دغه خو دو خو څه وخت تېر کړي خو حاکم چې کومه ده د الله تعالی عجیبه شان ده چې د کومې بیمارۍ دا علاج کوي که نه دا هغې نه مړېږي اکثر د پاره دا شوي دي چې کوم بیمار د کوم شي علاج کوي هغې نه مړېږي پړو تاسو په کتله یې پړو منګرون د کام خلق نه دي خو پړو یې منګور نه مړېږي نو الله رب العالمین جل جلاله حکیمو ته صحیح چې دا ګوره حکیمونه روان دي تاسو یې لجونه کوي تاسو سر خوږي تاسو پښې خوږي تاسو لګیاي تاسو دومره پیسې ورکوي خو چې کله مور ته رضا وشي به د خپل دوی نه شي بچ کوله یو حکیم وړي روی حکیمو هغه ته چا ویل چې ته خو ته ته د سونه درسي ته سره دوی نشته کښ سوال خو باندې کا کنه ته چا خو وکه پوښتنه هغه وی ته داسې و د وی روح ته په ویلې کې وی ته وچه ولا ویلای و در جام کړل داسې سخت سره د وی واچې هغه یو بو ویلې ویلې و به د سین نه تلی تیزی نه وی نره نره په تلی نره نره وبره وانی هغه و در وله هغه چې دا د وی داسې مضبوطه د وی دا دا می چوالې دا خو دستونه مې نه دري ا دستونه مټ هغه د چې کله ما بیماری په لګیدلې و مرګ قریب شو تا یلیو چې کدا هي ډاکټر مو ته پیدا شي چې هغه مو ته مو دې مرګ نه بچ کی زب په یو منټ باندې یو لاک پوند ورکوم چې یو منټ مو په دنیا کې تیریږي یو منټ یو منټ به یو یو لاک پوند ورکوم ته وګوره دا څومره لویه ګټه شوه ورځې کې څومره یوې ګنټې کې شپېته منټه دي مطلب مقصد دا ده چې دې دنیا یې پاتې کېدلو ځای نه دغه هم راشو راغله چې په یو منټ باندې یو پاونډ یو لاک پاونډ ورکولو ته ته الله رب العالمین نن مفت زندگی دې کړې ده مفت وخت دې کړې ده دغه وخت نه فایده واخله دا وخت ونه روان ده بیا به دغه وخت پسې شیمان وي چې افسوس مو دا یو منټ خو صحیح لګوله چې کله تو ته مرګ راشي فرشتې ته راشي ته جنت وګوري ته ځخ وګوري او تو ته خپل انجام مخ ته پاته ولګي چې زه په کوم طرف روان یم ته د خپل انجام نه خبر شي بیا به ته الله رب العالمین ته وایي چې الله ما اوس واپس کا زه به لاړ شم کور کې به څه وطن کې به څه چارې وکړم مو څه کړ پټی می پرځلې دي اولاد می پرځله ده او پیسې می پرځلې دي بلډینګونه می پرځلې دي زه به هغه څه خاطر خاص کړ زه به تو راضي کړ خو ته مو پرېږده چې زه بیا واپس لاړم الله رب العالمین ته یې چې دا یې دی وسواس ته یوه خبره دا کوي خدا کېږي نه ځکه چې د مور ګېډې نه اوسه پورې چې څوک رغله ده هغه بیا د مور ګېډې ته بیا نه چې د پلار شانه څوک د مورګیج ته راغله ده هغه د مورګیج نه بیا د پلار شاته نه راوړ د دنیا مخ روانه ده په څټ نه ده روانه د اصلي وسواس ده و تمنا ده خوښ ده خو پر کېدل ولا نه ده الله رب العالمین جل جلاله ده مشته د خیر د کرو توفیق راکړي نو خبره تاسو دې پرې کوله چې مرګ دې په غاړې باندې تاسو ویلور ده په دغه شاري ویلور ده مو ته وا چې هغه رښتیا چې اوس پر رښتیا نه کو نه دروغ ورته وشه چې اوس پر چا هغه رښتیا نه کو خلک غني چې رښتیا دي خو رښتیا نه شو سریان داسې موته سره وشه چې هغه ته هر څوک ټیټیږي وته دا چې بار وروته سوچ وکړو چې د یقیني شای څه ده اول ویل چې دا خو یقیني شای خو محمد رسول الله پیغمبر ده دا پیغمبري خو د پیغمبر له سم یقیني ده خدا چې بیا سوچ کولو چې هغه پوښي اسلام خو نه مانی اسلام پیغمبر نه مانی مولا محمد رسول الله نه مانی هغه په پیغمبر نه مانی يهودي نه مانی هندوان نه مانی د خدای دنیا مولا مخالفه ده جای سوچ وکړو چې را د الله رب العالمین ټول مانی او دا سوال سوال ته لګیا سوال حل کوي تاسو سوچ کوئ ته یورو دا سوچ وکړو چې د هریا چې کوم دي دا خو هیڅ خره نشته ده نو خپل هغه خپل په خپل جوړ شوی دي خدای ډېر لوی حق حق ده او د ذات بالکل واضح حق ده هر څوک کې محسوس کول شي خو چې سره روند وي چې نه یې مني یو څه کوي ډېر خلک چې خدای نه مني څه چې سور شو د یو سوال کې اول نه یو سوال کې وسور دا غي د یو سوال کې وسور دا چې موزه کې زه حسن ده دون حل کی سره مزه خپه ده نن سبا ته د مرګ ده نن دا پر ټپلو باندې روان ده دل ګرځي ګرځي سرکک روان ده غم غم پسته ده یو د سي الله ور سړاو زمیدار وو دا نه ولا ضروري نه چې په جمع تک کی ضروري نه چې کوم الله ولي هغه ته تقریر کوي هغه ته تدې خوشي خوشي خبرې کوي دا ضروري نه ده د الله رب العالمین جل جلاله دوستان په زمیدارو کې شته دي په نیانو کې شته دي په کلالانو کې شته دي په هرې طبقه کې چې کوم پیشه کوم جایزې پیشې دي په هغو کې الله رب العالمین جل جلاله ولیان شته دي او د هغو بقاعده نامې راغلي دي په هغو کې چېرې دا فلانکانه فلانکي ځای کې فلانکا ولي تېر شوی ده نو هغه نو هرې طبقې کې نیک خرڅ هغه زمیدار و یوې کوله مخکې د غوڅکۍ یوې وه سپاب وې سراو دي نامې دپاره نو هغه هغه سره وتړلې وځي کی هغه ته چې ویرا شي تر رواني چې بس یا ما بابا خپکی ډیر تکلیف کیم چې نو خوشاله کړه ساعت شغل معلوم شي جمیل شي غوستي دي چې څه غم خوست احساس شي غم شریک کو ځکه چې ساج د بل غم په زمه دي تیروي بیا ډیر ته ګرون شي او چې بل خپل کې ګاډه کې بلان سیلن دي علام غم لکه ځکه چې خو بل ځات په سب غم ونی ولو نو کیناستو په برید باندې کیناستو چې څه غم خواسته یو دا کوي ته وایي دا څه غم دا اوس بچو دا ظالم شړا دا پرځې مې نه مړوي می کدا سولم جواب مې ور نه کړو هغه ته دغه ته خپای دا سول سول دا کینه چې کله بو حجنا ټی کله نخرو دا سول ارته ورشه ټی کله باندې لاګی نه ازمام یې خراب کړی دا تا چې کله وسواس وغلی به هضمه خراب شي هضمه خراب شي کنه غم فستي خو ته مو ته وسوي چې د څه دی هغه چې دا خو خبره ده مرګ داسې شاید چې نه هیڅوک انکار نه کوي نوې نوې دوی انکار انکار کوي چې مار نشته دوی انکار کوي که چې مړ شي هغه چې دوی ځوان مړ شو خو چې مړ شو کنه څنګه ځوان مړ شي یی دومره مړ شو چې مسلمان مړ شي یی دومره مړ شو خو یی تاسو وره په خبرو کې کنه مړي دا غوي چې را پوښښ وشه مړي دي کنه ټولې په سترګو کې چې مړي دي نو مرګ داسې یقین شاید چې دنه څوک انکار نشي کوله یاره وزیر وزیر کې سوچ دا غوړو چې صاحب وشه ورله دوی مو سرونو حل کول شي پوه سره ده وی زبر ته وشه چې بل خدا دا ظاهره خبره ده خو ته ولې اخته شوی ده دغه د ځمکه ده د دنیا ده هر یوې چې دغه کوی مو ده د ځمکه یې مو ده اوشته یې ګڼي خو چې څو وخته تېرېږي ځینې پښې نیولې یې مړ وي نه یې ځمکه یې دوي نه پټا یې دوي نه یې کور یې دوي تاسو وګورئ دا د څومره ځمکې وګورئ د کربغیز مکه وګوره دي کې دي دغه مکه وګوره دي شیراز مکه وګوره دي سراج مکه وګوره لندن مکه وګوره څومره خلک راغله لو پکر لکونو کلونه پکنا کلونه چې تیر شو د خلک د زرونو کلونه تیر شو خلک یو یو چی بلرتي نه چا ځمکه خپل کړه نه کور خپل زیره پوتی شي دوا زمنی دا په جنگي خپل کې پېښه او خپل کې بیل شي جسي سي دا خبره شروع ده اوس په چا زمکه خپل نه کا زمکه چې موته ورسي زه ته نه او دوی چې موته که هڅه دې کې موته په کې کې موته په کې کې موته ته نه دا دته دې دې سي دې یره ډیر خوشاله شو چې خدای کې دوا خو حل شو ان شاء الله دوی مو پر دې معافي دې پر سنت افغان شای د غندی رکیبه غندی وا څو غندی رکیبه وا هغه هغه ته کیر دا ولا صحیح کی مړی ته ولاکا چې دریم صدر ته وشي دریم صدر شای ته صبر وکا ولې ته شای چې دغه پاتې کړه دې کې خلو وچی کنه ته به ځا سم خره چای چې سپار نه تکاله خوري ته نه تکاله خوري په خلی باندې خلی په لاس مې نه خوري دوی چې یا رب العالمین دیو مصیبات نه خلاص په بل مصیبات ووشته اوس کته کاله سره خپل سپی سره اوس پر خطو وزیر وزیر زمي یا وزیر سره ته دی یا فلکا وزیر وزیر خارجای اوس نن چلا سو خو نشته دي زه دوره کنه خو سپا خو ډېر پلید شاعر دی جراسیم دي خو جراسیم دي اوس دغه کې خوله وایي ټیک ده سپا څه نه یي هوښیار سپا ده خو ته خو ډېره ګرانه خبره ده څنګه زه خو وایي ته یې ګوره ته خو مو ډېر ډېر څه ښه موندلی او ډېر د مخ نه نور ورېږي د ته مو ته داسې مطالبه ویلې ونیوه ده هغه وایي چې دا سوال تا ته زه بغیر نه شم دا ډېر قیمتي سوال ده دا سوال تا ته نه دې سره وړه وړه وړه وړه بس مجبور شو چې کله سپي خو چې خلواله چې داسې ور چټي دلو درونی ولو چې بس تاسو ول حل شو د دریم سوال دی دغه و چې د خپل غرض ته ارت جټي خپل غرض ته چې چېرته کې غرض وي ګوره تو غرض وو چې د سوال مو حل شي او مو ته تسول شیلونه کسي اخشي ته مجبور شو چې کوم شي ته نه کوونه نو درنګ ته د غرس چې کوم ده دا سره مجبوروي چې شي ته هغه چې چې دلته نو ته چې دلته د سپي سره مې ته چې شي کنه دا ته غرض راخوستای کنه ته ته چې مو یلی او ته ته چې مو چې سپي سره ټکاله وخه چې ته په کرسي نو واسطه زه به ته په سیمه لیکلو خو نو نه ختای هغه سپي ته ساته ټیکاله ته نو نه نوستي نو محترمو که څوک الله رب العالمین خپل غرض وګرځي بیا بودا دی الله رب العالمین ته کیږي چې دا په دې پوه شي چې د مورب د مورب ځمکې شته د مورب سره کوټې شته د مورب سره غنم شته د مورب سره شودې شته تروې شته سره دا ټولې خزانې د غخ پلې دي نو بیا به دا یو الله رب العالمین ته جوګو کی او بل دا دا مو خبره تاسو ته مارک پرې کوله چې دا مرد داسې یقیني ده چې دنه خرسیدن نشته حضرت عثمان بن نورین رضی الله تعالی عنہ بو یوازې وینا یې راوخستله اوښکې مې روانې شوې داسې اوښکې مې درېدلې چا نه تپوس وکړو چې صاحبه د وینې ژاړي وی چې مخ مې په وینې کې وکتلو په ژیرې کې مو سپین ویښته شوي دي د مرګ نشانات ته راغلله خو عثمان تیری نه ده کړې عثمان تیری نه ده کړې عثمان رضی الله عنه هغه سړی و چې په یوې غزوې کې په سونو وشان سره دي سمانه پیش کړلو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلو چې کنن نه بعد اسمان ته کوي پوشي د سره دا به الله العالمین جنات ته بیایي د دې پر دا کافی دی بس رسول الله صلی الله علیه وسلم زیر جنات تیر کړیو په دنیا کې خدا چې هغه د مرګ نه درېدو د قبر نه درېدو یا الله رب العالمین هر کو دې چې مړ ده دې چې نه ده مړ دې مور نه ده مړ روزه خو خور ده او به چې کله یوز وایي او بیا خور وي نو ډېره پریشانه وه کله به دانې منډې والې کله ګوري منډې والې حکیمانو ته بېرته دا ډاکټرانو دې خو مړه ده یو ښه حکیم یې وکړه ته وایي دا مړه ده نو مړ ده بیا ده یو سړی و ډېر نیک سړی و د خدای دوست و راته ویرغله چې ته ماته وایي چې مور مړ ده که ژونده ده هغه چې ته څه خبره شې خو ته یو خبره کوي که ته مو ته داسې ته په کورونو وګرځه پر خندنونو باندې چې داسې خندون د داسې داسې د خندون د کوینه مو ته وبروړه چې هغه خندون کې مړه نه شوه چې په هغو بوده زه ووینځه که نه بیا دا ژوند کېږي کمر وي ژوند کېږي هغه چې مړ ته کمر نه وي کمر نه وي به څنګه ژوند شي کمروي د ورته وکړه چې نو دا شي کنه هغه وی ته چې بس داسې وکړه چې ته لوړ شه چې ته دمو او بو دمو دې ته خو ته داسې لوړ شه داسې خندان ته وی شه چې هو کور کې جنازه نه وتلی یو کوینه ته وبوړه بیا ان شاء الله پوښې ته چې کوم دا بیا دې ته زه بیا بیا د مولې ته بیا ته په وو به ته وینځه د خپل رچیږي ان شاء الله کسه لړل شرکې کې لړلو شرکې قوم ده هغه ته ویرغلو چې تاسو کې کلی څوک جنازه وتلې ده غم جنا و چې موږ کلی خو نه و جنازه وځي په مفتی کې جنازه وځي میاشتې کې وځي خلګونو کې ته لور ده هغه ته راغل دي هغه چې موږ په فلک فلک بلز فلک کاسه وفات ولا بلز فلک کاسه وفات ولا ارتلو سپری خندون ته راغلو په خندون نه خلوی خندون نو په قبيلو ګرځله چې راغله مزکه زته صبر ملو شو وی چې بس مو ته بزر دغه خبره کړې و چې صبر وکړه ا ځنه چې نزي ودی که ته کور جنازه و ته خیر نشته به کوشش کنه ته به پسې درومي وارزي نو محترم مارش تا دا کډېر منډي وای کډېر څو سره کې مړي مړي زه په کتلی شدید یوره ده سزا ته ورته روانه ده پوښتنه ده چې تبوت یې ودوي ته تک سره چې ستاني مرشي سوي کړی شي وطن کې سوي ده سزا مرش هغه کې هغه ورونه کړی ده نو کې سزا یې مرش نو محترمو دا غوي دا دا دا د تو د مو د مرګ د مو خسته شي د مو قبر خسته شي جی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمیل دی الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت و شعر سره هغه ده چې هغه خپل نفس قبو کی د خپل نفس حساب وکي د خپل نفس سره وګوري او خپل ځان قبو کی کنټرول کی اروي نسی محاسبه وکي او د مرګ نه بعد لپاره زندګۍ چې کوم غوښتنه زندګي روان دغه پر عمل وکړي والعاجز من اتبع نفسه هواها کمکل سره ندان سره هغه دا چې هغه د خپل خیشات دی د خیشات اتباع کوي د الله تعالی اتباع نه کوي د رسول اتباع نه کوي د الله تعالی د رسول اتباع نه کوي خو د نفس د خواهشاتو اتباع کوي او تمنا علی الله او په الله سره دی امید ساتي چې بس جنت خو مو دې پر قرار کړی دی بشي دی بس چې مو بو غنم وشي تو شاینه دا کړله بنجار از مکه ده خلق غنم کری کری ستړي کوي دوی چې هم موته باز کې غنم وچی چې څو څو چاپ چار پی کې شي موته بیل کې وکړي الله رب العالمین قانون دغه نه ده او شعر ځان نه جوړ کا دا و شعر نه ده چې بنگلې ودرولې دا و شعر نه ده چې اسمان ته جنونه جنونه وخی جوړو دا و شعر نه چې دلتون ارجام کو او شعر هغه و شعر ده چې اخرت ته اخرت وکتلو اخرت پر کار وکړو دا دنیا اخر روان تیر ده وړي کې وړي کې تاسو په کتلی وړ وړ وړي کې دا کوټې جوړې دا هغه ویل چې پوره کوټه جوړه کې ورکنه نو څه واخلې کوټه کې نو څه داسي یا کله کله دغه جوړې کړي وړي وړي به تاسو ته چې دا کوټي ویل دا کوټو من څه کوي هغه چې دا خو مو کوټي دي کنه دې مې خو زه دې خو زه کار کوم دا مو مو زم په کور جو کړه واخ ګوره په دې ته خوشاله وي موږ چې څه پګل ده وړي کړه نه پوي ځان ستړا کو دا کوټه نه اسی بیا رنګ ده نو څه ته پګل نه یای هغه کوي چې پوره ستاسو کړی ده خو تا خو دغه د پر حرام حلال جمع کړی دي څه ده د شپېتو کول د پوره شپېتو کول نه مخته نه رواني کړای ویل نه بعد نه روان دا څنګه خو ته نه رواني خو مطلب مقصد دا ده چې دا هوښیار نه ده ټیک ده جوړي ګناه نه ده تاسو جوړوي خدا چې نه چې دا جوړول دي پر تاسو خو دې خفا کی الله ما په خفا کړی دې پوره الله ما په نرس کړی ولا دا زوی به تاسو پوره پکړ ذریعہ وګرځي دا ته دا دا کوم شری په تو الله ناراضه کو یاد لره هغه شایب تو ته بیا تکلیف جوړیږي نبی کریم صلی الله علیه و سلم یو حدیث کې اسی چې نبی کریم صلی الله علیه و خوب کتل او خوب دی ورده خو تاسو تاسو هغه تو شریر کوم چې تاسو دی هغه دی اعمال نه ځان وساته فخوب کې رسول الله صلی الله علیه و سلم کتل یو چې یو سړی ده په بل سړي لګیا ده هغه سره د کونډې ولا نمبوره راس د یوې کونډې ولا راس چې موږ ته ننګوش یو د ننګوش نیوله ده داسې د خپل ته چوله د سات ته ورسي به د بل ته چې روشي چې کله بل ته تر ورسي د بل جوړ وي بیا نور په بری کې نبی کریم سم ته فرمایله ویل شو چې دا هغه سره ده چې دی بل یو خبره بل ته وړي شیطانات کوي چغلی کوي موږ چغلی ویته یو شیطانات ویته یو دا شیطانات کوي دوا جنگي دا غیبت کوي بل ته تکلیف رسي دا هغه سره ده چې د خپلې بې ځایه ده د خپلې مې ځکه دا بل قیامت پورې قیامت کې عذاب خو ډېر سخته خو د قبر عذاب چې د جهنم عذاب نه کمزور عذاب ده هغه دا ده چې دا به د همیشه قیامت پورې دا غمبور مې دا خپل د ذکر چې وایونه الله مو د وسه دی ګوره نن دی غیبت وخت نن دی غیبت ډیر ده شیطانات ډیر ده دا رجا ده ګوره تاسو دا کوشو عملونه روان شه دا کارونه ما کوي د چانه شیطانات ما کوي چا په غیبت ما کوي بس بل یو ځای کتلو رسول الله صلی الله علیه وسلم بل یو ځای کتلو هي کې یو دریابو سمندر وو هغه ټول دی وین نه ډاک وو او داسې خوټېدو لکه څنګه ګیس خوټېږي ځنه خلک کې روانو یو جماعت ورکیو دا کې دا وکړتلو وو مخته بر روانو چې موږ وو زمينه ډېر تکلیف کې وو لمبوي بیرواله والي والي چې کله سات بر ورسېدو سات به ته خاوي لړو غټ کونه به سراو غږ کونه به سراو اخو کونی به فریته وښتلو اخو کې کونه نن نو وته دا صاحب کونی دمر لری بوتلو چې کوم روان شو وخت بیا ورسول ته پوښتنه نه وکړو چې دا څوک دي رسول الله ته وشل شو چې دا سړی چې کوم دي دا هغه خل دا چې سود خوري سود خوره دي سود خوره دی بل سړی وینا سي د عذاب په هغه شکل کې ملوي دي هغه د پښې د خله دی حرام نه ډکوي ځکه یې د خولې کومړی ویر کو چې افتا په دغه خولې باندې سود خوړلو دغه ته د خلکو ویني نه جوړولې نن د هغو خلکو وینو ګرم وینو کې ته څه کوه لمبو یې والا هغه نبی کریم ته وایي ورته وکړو چې یا رسول الله دا صحابو قیامت پورې ته تکلیف کیږي قیامت نه بعد لوی جهنم خو هغه لوی جهنم ده هغه نم خدای پنه یا الله ته مو وساتې وینا دا خو دا وړي وړي خبرې دي وړي وړي خبرې دي هغه خبر لیکل دا ابن قیم رحمت الله علیه په کتاب الروح کې هغه غالبا من تبيين ما يسفل حوشب رحمه کو تو کو اغ حوشب نه ما غالبا یشتا اسی په کې دا خو یو بل تبعی ده هغه چې زه یو علاقې ته لاړل یوې علاقې کې یو قبر نه د سار ووتو چې ساري د خرو ساري د خرو نور بدن یې سړي و دوه یې لاسونه و دوې پښې وې چې کله بار راووتو درې ناره یې وکړلو هغه غره ته بیا هغه ته بیا ور نه ووتو قبر ته بیا ور نه ووتو نو چان ته پوس د وکړو چې دا څوک دغه و چې دا څو چې مریض دی دا نروځي څو وخت وشو چې نه زیګار د دې کبر نه خر وروځي دغه نار کوي بیا چې دا څوک نو چې دا شرف خور ده دا چرسی ده دا بنګی ده شرف خور ده نشه یې کوله نو مور د نصیحت کولو چې د نشه ما کوه هغه وایي چې لږه خري خري غن نړی ده خري غن ما نړی درته اوس هغه ته خو دا عذاب لیکل ده چې خري غن دروځي دا دا دا خو دا یونی یوانی خبره الله رب العالمین شي مشته یوه نیمه خبره موږ ته لا ښیي ورنه قبرونو کې ډېر څه کېږي خو موږ ته لا نه ښیي خو کله یوه نیمه خبره داسې موږ ته وښیي چې موږ د عبرت نه واخلو داسې واقعات الله رب العالمین تاسو به کتلي وي په قومونو کې کله کله کېږي څوک قبر ته قبر ته چوا ځمکه یې نه خولي دا نه چې کوم کوم خلک یې خوښ دغه ټول بزرګان دي نه دا یوازې تا ته وښیله چې دوی مې قیاس کا داسې ډېرې خبرې شته چې قبر کې خلک ته ډېر پریشان ده ډېر تکلیف ده چې بل مو ته خبر راغله ذهن ته دا غالبا په حدیث کې راغله ده چې یو سړاو چې کله مرګ ته راغلو فرشتو ته الله رب العالمین اړر وکړو حکم وکړو چې ته سل دوری ورکې هغه ته وی بیا هغه خپل خپل کوټو چې الله ته مخ ټول مری ته عبادت کړدا ته ته سجدا لګول دا بل ته سجدا نه لګولې توحید می خپل کړه دا ایمان می خپل کړه دا هم معاف کړه څه غلطی نه شي وی چې بس 50 زوري ورکه خیر دی الله ته سوال شو چې رب العالمین زه کمزور یم مخ عبادت کړه دا الله رب العالمین ته ویل چې دته یو دورا ورکه او چې وا دورا یې وکړه یوا دورا ا دورا دومره سخت وا چې په ټول په ټول په ټول په کور کې ور باسو نه بو ور نه ولګېدو دومره تکلیف سره ووشتو یوې دورې سره د چې کله نه پرام شو بیا الله رب العالمین شو خپل خو سزا نه واخصله نو مسلمانو تاسو نه وکړه د تاسو نو کې څه څه وول مو خو عبادت کړو خدای هغه وی چې ته په دوه خبرو واله نوري معاف کی په دوه خبرو واله وا خبره دا وا چې ته ایوارزی بیا ودا سر مس کړو انسان ته چې خطا شو به بشي اما دا ده چې یوار یو محتاج و ډیر تکلیف کې وو تا نه مدد وغوښتو تا مدد نه وکړو تا مدد کولی شو دا به دغې وولې نو محترمو خبره مې د دې پرې کوله چې والوې زندګي روانه ده موږ د دنیا نه روان یو بیا موږ مهلت نشته دا مهلت کې څه وکړي اے مطمئن نفس چې د خدای په احکام باندې مطمئن وي د خدای په دین باندې مطمئن وي د الله رب العالمین باندې مطمئن وي په توحید مطمئن وي په ایمان مطمئن وي اروازه چې تلوسه د خدای بندگانو کې مو بندگانو کې خدای وی دي مو بندگانو کې داخل شه جنتونو کې داخل شه دا خوان وګوره دا چې خلک شته چې کله مړ شي په قبر کې ورته فرشته راشي هغه به ته چې لاړ شه د تا رب څوک ده ده ته مزدګار لږ دغه مزدګرا ده چې ته دوبلی دعوني وصلي مو پرې لمونځ کوم او چې اوس زه وخت پوس وکوي نه دوه خپل اوس مل تر ووند غي نو هغه یو مرګ چې ته مو تیر کو خبره دا یو مرګ ده هغه یو قبر ده دا یو قبر ده د خپل قبر خشتا کې دا دنیا تیر ده دویسته کې مو پټی شي بیا څه نشته دي نن حلال حلال و پیژنه حرام په حرام و پیژنه دا خلی داسې مالغه چې په هغې بل ته نقصان ورسوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته یې سړی راغلو چې یا رسول الله موږ په کلي کې یوه ښځه ده ډېره دینداره ده لمونځونه کوي اودسونه کوي او ډېرې ذکرونه کوي ښه ښځه ده په ظاهره خو دا ده چې د خولې نه یې خلک ډېر پیاره بې ارامه ده خوله یې خوله یې شانه ده ځینې ښځې داسې دي چې هغه چې کله خبره کوي بیا کې پېغور خولې کې پروت وي تخنقا وکړه داسې وکړه داسې وکړه او د یو بدلې کې بل شته ده چې هغه د خپل المز او داسې خو فرق کوي خو ډېر نفسونه نه زده نه کوي داسې خو څوک وینه خپانه دي شاشه ده اخلاق دي خشته دي د دوړو کې کومه شته دوی څه څه یعنی کومه جنتی ده کومه زخی ده یعنی که دوه دوه کې دوه برابري شته نبی کریم صلی الله علیه و فرمایلو چې دا دوه کې استعمال مکه فرق ده دا اولی و جهنمی ده د دویم جنتی ده دا اولی و جهنمی ده د بل جنتی ده دا خلی سمبوالي ساتي په دې وخت 7000 مار سره نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې مسلمان هغه ده چې دغه د لاس نه دغه د خلینه محفوظي خلک چاته پیغور ما کوي چا تان ما کوي چا خبرې ما کوي چا په پرپیګنډې ما کوي کوه مکړي خیر دی زه خو سور کو خو ته بیا په قبر کې شمانوي بیا په قیامت کې پښیمانوي بیا الله ته مختور ویلاوي نن دی ورده چې څه کوي که باد کوي الله رب العالمین د ټول د ښو توفیق راکړي باد نه د وسله کړي دعا وکړه چې الله تعالی ته خپل محبت نصیب کړي تر ته خپل تعلق نصیب کړي هر خیرات نصیب کړي هر شر نه مو ساتي هر شریر د شر نه مو ساتي هر فتنې د فتنې نه مو ساتي سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم